ګرانو اوریدونکو تاسو ته باید زه د خوښۍ زیری درکم ډېر د شکر او حمد ځای دی چې پس له څوارلس سوه کاله څخه یا څه اضافه عاشقان د حضرت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم او د ده امتیان د ده د مبارک مسعود میلاد زیږېدوی مجلس او د ده د نبوت او د ده د رحلت په مجلس کې په ډېره خوښي او خوشحالي باندې برخه اخلي او د دغه ستر پیشوا په باس باندې افتخار کوي خوشحالیږي دا د اسلام لوی علامه او د مسلمانۍ د خاصو نتیجو او د اسلام د جن د ښکارو غلبو ګرانو اوریدونکو محترمو خوندو ګرانو کوچنیانو یوه هیله چې ستاسو څخه کېږي هغه دا ده چې د دغه محفل او مجلس باس چې اوس موږ شروع کوو دا دی ټول باید خپل فکرونه ذهنونه خاص و طرف ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې او خوا ته راوګرځوي ټول علاقې ټول شان باید قطع کړي خبرې باس تر څو چې د دغه جناب په فیض او په خوند په خپله ښکاره په سترګو پوه ځکه چې دا پیغمبر مړ نه دی دا د دې پیغمبر فیض وجه امت ته پس د څوارلس سوه کاله بعد هم دا دی را رسېږي او فیض یې پر دې امت زیات ګرانو اورېدونکو موږ د مخه تر ننې ورځې لس ورځې پرله پسې د رسول علیه السلام د زیږېدنې بحث وکړي او د ده د پیغمبرۍ نور چې د کومې ملا څه کومې ملا ته رالی د چا څخه چا ته رالی په څه سلسله تر مکې مکرمې راورسېدی او بیا په مکه مکرمه کې د عبدالله څخه څنګه د بیبي امینې نسته راغی او په پرون ماپښین کې تاسو دغه بیان مفصل واورېدی چې دغه د اسلام لوی پیشوا حضرت محمد علیه السلام څنګه د متحري مور څخه وزېږېدی بیا مو دوهمه برخه پس له زیږېدلو څه چې وزیږېدي بیا نو دې پیغمبر و بشر ته څه خدمت وکړي څه تکالیف یې پر ځان باندې وړي وه دغه مقالې او باس مو خپلو ځوانانو مبلغینو ته ورټاکلی وو چې البته یوه برخه تیره او نورې برخې د امتحان په محضر کې حاضرې دي چې وابه وړي هو زه چې څه اوس نن وایم دا د حضرت صلی الله علیه وسلم د عمر آخره دوره ده هو دا هغه زمان دی دا هغه دقیقه ده چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا څخه خپلې سترګې پټوي او امته او نر او ښځو خپل فکرونه مو جمع کړئ یوه زمانه وه دا دنیا او دا اسمان او دا مځکه وه دا شپه او دا ورځ وه دا د اسلام لوی رهبر د موره زیږېدلی و د اسمانو ملکې ډلې ډلې راتلې خوشحالي یې پکولې او د دې پیغمبر زیرې یو د بله سره ورکوله دغسې دنیا وه دغسې شپې او ورځې وې دغسې ایامې وې چې دغه پیغمبر میاشت د ربیع الاول دولسم تاریخ د دغې میاشتې و چې دا پیغمبر په غار او په غره کې آرام و چې جبریل امین د اسمان د کنګرو سره غږ یې باندې وکړي چې اقرأ باسم ربک دغه قرآن چې موږ نن ایمان پر راوړی دی او منو او د قرآن احکام پر ځای کوو دا پر دې پیغمبر باندې نازل سو چې دا زموږ د افتخار او د لوی رحمت سبب ګرځېدلی دی دغسې شپې وې همدغه دنیا همدغه همدغه نړۍ وه چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مکې د ظالمانو کفارو د لاسه مدینې منورې ته هجرت وکړي او لاړې تشریف یې یووي مکه مکرمه یې تر کړله او د یو عالم ارمانونو سره اصحاب خپل غمونه د ځانه سره مدینې منورې ته یوړل دغسې دنیا دغسې شپې دغه ورځ او دغسې څاښتو بلکې لکه زموږ نه یا لس بجې داسې څاښتو چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم خاندان او بیبیانې ټول په غم لړلي وې او متحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر بستر باندې د مرګ پروت و او سګلۍ د مرګ یې وهلې لکه نن چې کوچنیان د ده په دغه باس راټول سوي او کوچنیانو تاسو ته وایم فکرونه مو راټول کړي هغه دغسې ورځ وه ستاسې په شان دغسې کوچنیان حضرت امام حسن والحسین د خپل نیکه په قدمو کې لغښتل او لکه ستاسو ښځو په شان چې نن د دې پیغمبر باس ته راغلي یاست د اسلام د ستر پیشوا پر شا او خوا راګرځېدلي او د حسرت اوښکې پر خپلو ګریوانو او مخو باندې تویولې درنو اورېدونکو دا پیغمبر یو کوچنی سړی نه دی دا پیغمبر یو ساده شخص نه دی الله خپل کائنات مخلوقات ټول شانې د دې پیغمبر د روی پیدا کړي دي او څه چې دغه پیغمبر و دغه اجتماع ته راوړي دي هغه دومره خدمتونه دي که دغه عالمان زر کاله کښېني او په هره خوله کې زر ژبې وي د یوې ورځې خدمت د دغه پیغمبر به تاسو ته پر ځای نه چورو یو ځای په قرآن عظیم شان کې الله د دې پیغمبر په باره کې داسې خطاب ورته کوي او وجه امت ته وایي چې وقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین او امت تاسې خوښ او خوشحاله سئ چې تاسې ته د خدای د خوا نور راغلی دی یعنی هغه سراج المنیر رسول چې د خپل مبارک مخ باندې دنیا روښانه کړې ده وغضها مخې دنیا ته ښکاره کوي خدای هم په قرآن کې د ده په مخ باندې قسم اخي چې وغضها واللیل اذا سجا دا کنایه ده ای ابي بزما چې ستا په هغه ښایسته سپین مخ قسم وي لکه څاښت او زما چې ستا په هغه تورو زلفو قسم وي لکه توره شپه په بل ځای کې چې بیا حبیب نوکی درد ورغلی دی او یو نوکی اصحابو ته یې په یو غذا کې لږ خوشکه کړی دی دستي بیا خدای تعالی وده ته وایي وګورئ چې په قرآن عظیم شان کې خدای د دې پیغمبره سره څنګه مختلف ګډ سوی دی او څه ورته ویلي دي فإذا عزمت فتوكل على الله دلته بیا خدای تعالی خپل حبیب ته داسې وایي ای زما پیغمبره په سبب د مهربانۍ د خدای چې پر تا سوې ده ته نرمي کوه د دوی سره که ته بدخویه او سخت زړه وای ستا پر شاوخوا به دا خلک نه وای راټول سوي الله د ده علم او د ده د پاسته زړه مهرباني په دې آیات کې ښکاره کوي نو وایي ای حبیبه عفه کوه دوی ته بخښ غواړه د دوی دپاره او په ټولو کارو کې د دوی سره مشوره و سلا کوه او هر کله چې دې مشوره پای ته ورسول ای حبیبه بیا نو پر هر کار چې اقدام کوي عزم دې وکړي بیا نو په هغه کار باندې په یو ځای کې چې دا انسانانو به ګناه وکړله او بدۍ به ځینې پېښې سولې هېڅ درګاه یې نه درلوده چې هغه ته ورسي اریان و چې خدای موږ خو بدي کړې ده ګناه مو کړې ده که موږ تا ته توبه وکړو وم ته به مو توبه قبوله کې او ته خدای یې وما للتراب لرب الارباب بنده و خدای ګوره یو بنده خدای ته څنګه التجا وکړي چې خدایه زموږ دپاره دې داسې وسیله برابره کړې وای چې موږ په هغه وسیله باندې تا ته التجا کړې وای ډېره به ښه وای خدای تعالی جل جلاله د خپل حبیب په باره کې داسې خطاب ورته وفرمایي هر رسول چې رب وای ما جامعې ته لېږلی دی د پاره د دې چې دی هر چیرې ولاړ شي خلک به د ده قول عملي کړي ای پیغمبره که ته چیرې تا ته خلک راسي ګناه یې کړې وي ستا څه بخښ وغواړي ای زما پیغمبره او ته هم د ده دپاره بخښ د خدایه وغواړې زه بیا ستا په خاطرو دا بندګان در ووم دا بهترینه وعده ده د امت لپاره او دا یوازې د ده په ژوند کې نه ده اوسم پس له وفاته رب دې موږ تاسې مدینې منورې او مکې مکرمې ته بوځي هر څوک چې متحر قبر ته د ورسي هم دغه فیض او دغه برکت دی چې خدای ته شفیع کی د ده پر روی الله تعالی په بل ځای کې الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه سند او برهان څوک دی هغه محمد د چی شي سند دی د خدای د یګانګۍ سند دی ځکه چې دی د خدای یګانګي په خلکو مني خلکو ته تشریح کوي خلک و خدای ته رابولي دی سند دی وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل مو کړي د سره یو نور ښکاره شور د دې لپاره چې د هرې نمونې سم یو څه ویلي وي نو که داسې آیاتونه تاسې ګران وروڼه او محترمې خوندې او ښځې غواړي نو په قرآن عظیم شان کې تر درې سوه آیات اضافه بلکې ټول قرآن په صفت د الحضرت صلی الله علیه وسلم ده مګر اوس نو دې ته فکر وکړه دلته خو دا بحث داسې چابک راچېرېږي په پوره کې ما د زېږېدو بحث وکړي نن یې به اوس دستي د وفات بحث کوم تاسې ګرانو وروڼه به ووایه چې دا څه قسم موږ خو د الحضرت سلم هېڅ شی وانه ویل که اجازه راکړئ زه د ده د ژوند د هرې واقعې څه یوه نمونه لږ تعجب آوره تاسو ته بیانوم درنو اورېدونکو د ده د نمونې څخه د کوچنیوالي د ده د نمونې د کوچنیوالي یوه شیرینه واقعه داسې ولاړم راوڅرخېدلم بیا متوجه سئ په هغه ورځ چې حلیمي ساجیه چې په خپل وطن کې وه دا یوه ښځه وه چې د دغه وطن ښځې به همیشه راتلې مکې ته او خلقو ته به شیدې ورکولې یعنې یو کوچنی به اخیستی دایي کېدلی وې نو د بني سادو د وطن ښځې ټوله را روانې سولې مخ پر مکې د مکې څخه هر یو د خان زوی د ځانه سره بوتی ولی په دغه ایامو کې لکه اوس د مکې د خلقو زحمت زیات دی ولی ګرمي هلته زیات دی د بني سعد وطن ډېر یخ دی نو هره ښځه راځي کوچنی بیایي هغه څوک چې ښځه سپرچا شان لري هغه ډېر ژر راځي حلیمه ساجیه د یو مسکینې کورنۍ وه میړه یې پیغور ورکوي ولملا دې ماته سه چې ډېرې شیدې دې درلودی غټ غټ چې دې وای چې هغه ښځه وای ما و تا به هم تللي وای د مکې د کوچنیانو ته به مو یو کوچنی دلته راوستلی وای شیدې به مو ورکولی د هغه مور و پلار به موږ ته پیسې راکول حلیمه یې ساګیه وای وای زه نو په ژړا سولم د میړه د کوره ووتلم ولاړم په یو دشت کې مې د زوزانو او د شنو شانو دا بیخلې شکولې خوړلې د دې دپاره چې نوکۍ شیدې وکړم خیر دی ډېرې بیخلې مې وخوړلې زه د ده د کوچنیوالي نه مو نه درته وایم ډېرې بیخلې مې وخوړلې خو نو په دغه وخت کې غم زور راباندې وکړي چې سړي ته ښه ازوغه نه وي ښه غذا نه وي کله سړی په چاغېږي خیر په دغه وخت کې پریشاني پر ما غلبه وکړه سترګې مې پټې کړې یو ډېر تک سپین لوی حوض مې ولیدی دا حوض داسې څپې وهي څو دقیقې بعد یو ځوان راورسېدی ډېر ښایسته ولې حلیمي ساګیې ولې داسې اریانه یې ته ولې مکې ته نه ځې ما ورته زه نو مکې ته څنګه ولاړ سم داسې